اے امته په حال کې د ښځو تاسو ته توصیه کوم یا رسول د خدای چې دا ما درته چې یو وسعت پر حال د نزي وو په حال کې د ښځو تاسو ته توصیه کوم چې د امانت نه رحم و شفقت باندې وکړي دا خبرې کولې چې روح مبارک یې ځګر مبارک ته راغی بیبي فاطمه ته زهرا یې پر ځګر پرته وه او په ګریوان مبارک یې لاس راچولی دی امامین یې په پښو کې ولیدلي دي بیبیانې چغاري وهي فریاد یې وه په مسجد نبوي کې حضرت عمر ورو تور چلې ده ابو بکر صدیق نو د شتو ته وتلې دي اصحاب کرام ورو څوک ستوني سخ پاتې دي چا ګریوانونه څرلې دي یو عالم ژوند د انسانانو ټول ګډوډ دي چې دا لمحه او دا خطرناکه موقع وه چې د محمد رسول الله روح را ورسېدی مبارک ستوني ته په داسې حال کې چې د رنګ بڼه یې تکه ژړه کېدله یو وار یې سترګې بي فاطمه ته زهرا ته واړولې او بیا یې سترګې امام حسین ته واړولې او یو وار یې فرار د نزي وویل امتي امتي امتي سم د دغه لفظ سره چې د امتي نارې یې کولې امام حسین د رسول علیه السلام مبارک ذکر ته راغلي دغه باندې وکړي چې ازماني که ازماني که ابابکه څوک نه وه چې جواب دې ورته ورکړي چې جبریل امین وزرو ته خولې تویږې اوښکې روانې وې اسمان هم د کټول په لړز وه تاسې ووایاست څوارلس سوه کاله بعد ته دلته چغارې پسې وایې چې د رسول الله مرګ دې نه دی لیدلی د رسول علیه السلام خطرناکه واقعه دې نه دی لیدلی ده د هغه چا به څه حال و چې و مخکې رسول الله پروت دی او بیرو بدل متحر وقت دوها مخې تجلی کوي او په مبارک وجود کې ستا و روح نسته دی مبارک پروت دی ګران ورونو دا وحشتناکه واقعه پر خاندان د رسول الله او پر عالم دنیا او پر مؤمنانو باندې راغله چې دا وحشتناکه واقعه تر درې ورځې پورې دوام درلودی چا د قدرت د لاس د وروړلو د رسول علیه السلام نه درلودی چا قدرت نه درلودی چې رسول علیه السلام دې غسل کړي یا دې کفن ورته ورکړي ځکه چې بل لکم وحشتناک ټول مسجد نبوي په غم زنګېدی هو حضرت عمر فاروق نو توره کښلې وه که هر څوک ووایي چې محمد علیه السلام مړ شو زه به یې سر ورپرې کړم اصحابو کرام د چا زارې وچاودې څوک لیونیان سوله لیکن د دوو کسانو حال ډېر عجب دی یو هغه خر د رسول علیه السلام یعفر نومېدی هغه چې واورېده چې رسول علیه السلام مړ سو یاره تنا وشکاوه د مدینې په کوڅو کې چې غارې وهلې دی خره غر لا هم رسول الله پیژني چې غار یې والې د شتلو بیابانونه یې په خوله ورکړې وه آخر د غمه څه د رسول الله په څا کې ولوېدی یو یو یتیم و کوچنی چې د یو اختر په ورځ رسول علیه السلام پر راغلی و او په ده یې کالي اغوستي وه او ده یې کور ته بیولی و دغه یتیم بېچاره مدینې منورې ته را علا کړه او امته زما پلار اوس مړ سو زه حقیقي یتیم سولم زما ګران ورونو دا خبرې خو ډېرې ټولانې دي دا درته وایم چې احمد رسول د خدای مړ نه دی سترګې د امت څخه پټې کړي دي تنها دا د امت دپاره یوه واقعه وه چې چیر مې درته وویل که څه هم زه په خپل بیان باندې پوره موفق نه سوم چې ټول بیان کړم ځکه چې زموږ دوه درې پروګرامه د سیوس هلته د بل سټېج څه ستاسې دپاره لرو د بیانیو نو د اسلام ستر پېښوا ورونو که ولاړئ بیا هم موږ نن غم نه کوو ځکه چې په دغه ورځ رسول علیه السلام زېږېدلی دی موږ یې د زېږېدلو ورځ نیسو ته نه دا د زېږېدو بیان یې ما دولس ورځې درته کړي وو نو دا مې نن درته وکړه او بل غم مو په دې نسته که رسول علیه السلام وفات کړی دی خدای خو حی لا یمت دی موږ عبادت د خدای کوو نه د محمد علیه السلام دریم رسول علیه السلام که وفات سو جن خیرا کامل کړي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي وروره محمد علیه السلام که وفات د اجتماع د پاره خې خدمت وکړي اسلام ته خې خو عدالت راوست اسلام ته خې تقوا راوړه د اجتماع د پاره د وګړو د پاره د بشر د پاره خې سعادت منځته راوستي هغه ضروریات چې دینی او دنیایي وه او انسانانو احتاج ورته درلودي هغه رسول د خدای راوړ بیا یې نو قرآن په طور د امانت را پکښې کې پرېښوي او سنت و شریعت یې په طور د امانت راکړي نو له دې مناسبته د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات ورځ موږ د غم نه نیسو درنو زارو دا ما په پرون کې تاسو ته وویل چې هر څوک چې په دغه ورځ کم خیرات کوي نو هغسې خیرات چې مال وکړي لکه چې اصحابو د رسول علیه السلام ته پوښتنه کړې ابوبکر صدیق نو په پرون کې پوښتنه ځینې کړې وه چې یا رسول د خدایه که ته نه وې زه به په تا پسې څه شي کوم رسول د خدای ورته وویله په ما پسې قرآن ختم کړ نو دغه دی د قران د ختمېدو د پاره ماپشن پر دوی بجې په حقه شریف کې د قران د ختمو ترتیب لرو کولای شي چې په خپل رسول پسې مفت خیرات ولرو حضرت عمر فاروق نو راچی سو وی ویل ول ای رسول د خدای کته نه وی ز پتا چې شو کوم رسول د خدای ول درې واره یاسین په مرسته دام کولای شي قرانونه ډیر بیا رسول علیه الصلاة والسلام مبارک څخه حضرت امام حسن امام حسین ما پوښتنه ځای وکړل که ته نه وې موږ به په تا پسې څه شو رسول د خدای ورته وویل که زه نه وایم په ما پسې بیا زر واره قل والله ووایه دا هم ستاسې په مخکې ده ښه درنو وزارو زموږ یو پروګرام اوس دلته بس دا دی اوس موږ انشاءالله خپل بل سټیج ته او د هغه څخه به و مبلغینو ته چې تاسو کې اوس تبلیغونه وکړه څوارلس کسه وه دا څوارلس کسو مبلغینو ته به اوس د دوی د تبلیغ شهادتنامې یا اجازه نامې چې دوی ګرد کال زحمت کړی دي او تکلیف یې کړی دي او تاسو کې امتحان هم درکړي دا دي شهادتنامې د اطلاعات او کلتور لوی مدیر د خوا څخه ورته ورکړي ورپسې به علم مبارک چې اووه ویشت کاله کېږي چې دا علم یا جنډۍ مبارکه پورته کېږي د هغه په باره کې به تصوفي معلومات هم هلته درکړو او بیا نو پس دغه پروګرام ته چې علم مبارک پورته سو یو مخصوص دوه نعته او مخصوص دوه ذکره ستاسو دپاره د پنځلس دقیقو دپاره انشاءالله بیا دوام لري او بیا نو د یو ساعت دپاره که څوک ډوډۍ خوري که څوک اوبه څښي که څوک څنګه تر څو چې بیا و خلقې شریف ته ځان اماده کړو البته په خلقه شریف کې زما یوه ډېره لویه برخه بیانیه چې اجتماعیات دي هغه هلته تاسې اورولی سي درنو وزارو هغه دی بیا د شپې لپاره پر نه بجې باندې انشاءالله د الحضرت سلام مبارک د شخېدو بیانونه د قبر بیانونه او د ده د کفن بیانونه هلته ویل البته د مازدیګر د لمانځه بعد تر ماښامه پورې وروڼو هم د مبلغینو چې باقي پاتې دي د هغو تبلیغ تاسې اورولی اوس په یو اخلاص یو مناجات الله ته وکړي آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین چې د دوی یو فوق درجه بیا خاجانان اول یې قادیانان دي دوهم یې پنجپیر دي د دوی عقیده دا ده وایي نبي مړ دی کلمه داسې باندې وایي وایي لا اله الا الله وکان رسول الله وایي پخوا رسول اوس نه دی محمد علیه السلام خاورې دی وایي د وخت چینجان وخوړل د دوی عقیده داسې ده کلمه یې هغسې ده اولیا نه مني هېڅ دغه ته عقیده لري چې دا شهید دی یا څنګه او قادیانان بیا تر هغه لا پسې کار هغه نو بیخي کافران دي هغه خو داسې دی چې په هر یو کې یو یو پیغمبر د افتې پیدا کېږي په نیاز کې په کار حتی د مړ نسبت خو دا وایي ورته کوم دا دی اصلي دلایلو ته اول دا دی ما درته وویل چې دین یې څوارلس سوه کاله بعد پاتې یو دوهم هر نبي چې د امت استدي امت یې کافران کېږي ولې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو څخه ولاړې څلوېښت ورځې قوم یې د سخندر عبادت محمد علیه السلام څوارلس نیم سوه کاله کېږي چې تللی دغه دې امت یې د ده په عشق او د ده په غم کې نر و ښځې لوی و کوچني ټول راټول دي علاقه ورسره لري وږي تږي ستړي د سارا دا شپې څو شپې د مخه راغلي دي د اطرافو سره دلته شپې آیا دا عشق نه دی آیا دلته تاسو څوک ډوډۍ درکوي آیا تاسو څوک پیسې درکوي دا د محمد علیه السلام هغه پاک باچین دی چې اوس یې هم نظر پر دې مجلس ولی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتان هیڅ وخت نه هېروي او پر خپل امتانو باندې د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک همیشه نظر درنو زارو حضرت سرور کائنات سلام د ژوند دریم علامه هر انسان چې مړ کېږي په قانون کې زموږ د دین داسې انسان چې مړ سي مانجنه یې پاتې بیا بل مېړه کولی شي کونډه خو بل مېړه کولی په جیب خبرې که څه تا چې تر اوسه ځینې وروڼه نه پرېږدي ولاړ کړم لاړه شي خو څلور میاشتې لس شپې د جیب عدت او بالا اختیار د خپل ځان مګر د محمد علیه السلام یوه ښځه څوک پس له مرګه د ده نه سوی کولی او ورته روانه وه